بسم الله الرحمن الرحیم تعمل تنبیح تعمل كيف نبه سبحانه على اختصاص المتقين بنيل ما لا, ما لا يناله احد من وجوه شتى تنب تنبیح یعنی هذا تنبیح داوی تنبیح دا تامل ته سوچو کوي کیف نبه سبحانه کیف نبه تامل کیف نبه دا کیف دلته کې استفهام د پاره مستعملي کیف راضی ر استفهام د پاره او دلته کې معنی د دلته کې دا په محل د نسب کې دی یعنی منصوب بنا بر ظرفیت دی نو معنی دار چې تنبیه تامل ته سوچو کا کیف نبه سبحانه کیف ته سوچو کا په کیفیت ته تنبیه د الله تعالی کې چې الله تعالی څنګه طریقې سره تنبیه ورکړل اعلی اختصاص المتقین په اختصاص د متقین بنیل ما لا یناله احد چې یا پر رسیدلو د هغه کې ما لا یناله احد چې څوک ورته رسیدل نشي متقیان په داسې شی پوری خاص کړی دي متقیانی په داسې شی پورې خاص کړي دي ما لا یناله احد چې یو کس ورته هم رسیدلې من وجوه شتا من وجوهنا د مختلفو طریقو نه یعنی الله تعالی په مختلفو طریقو سره اختصاص د متقین ذکر کړل پر رسیدلو د هغه څه چې هغه ته څوک رسیږي نه وجوه په معنا د طرق او شتا جمع شتیت لکه مرزا چې جمع را چار ادم مریض یو بنا د کلام شی د علا اسم الاشاره بنا د کلام شوی دا علا اسم الاشاره بنا د کلام شی په اسم اشاره للتعلیل یو کار پکې دا شی ځکه اولایک علی هدن د هدن مرتب شعر په اولایک اولایک کی اشاره د ذات او چاته صفات ہوتا ځکه اسم اشاره مرتبه د به شرط شی اولایک جرمات چیرې کنه نو د فلاح او د هدایت کامله د دې علت څه شیرې د صفات بنا د کلام شعر په اسم اشاره بنا د کلام په اسم اشاره للتعلیل د پاره د چا د تعلیل مال ایجاز سره د ایجاز نه یو پکې تسیش شوی دا چې یو بنا د کلام شعر په اسم اشاره د تعلیل د پاره خو سره د ایجاز نه چې ټول صفاتونه را مات کول او علا هدن ټول را مات کړي وي هم المفلحون نو په دې کې بلکتی شی او بیا کنه اتناب باور کې کنه خدغه اتناب ترک شوی دی او ایجاز اختیار شوی دی و تقریره او د قرانګي بنا د کلام شعر په اسم اشاره د تعلیل د پر سر دی اجازه نه د قرانګي تقریری شعر دوی مدانه چې دا ولایکا یو ځل ذکر شوی دی که دو ځل ذکر شوی یو اولایک علی هدن کې ذکر شعر بل و اولایک هم له مفلحون کې بیا ذکر شوی او درهم دا کار شعر کې تعریف ته خبر شعر اے هم المفلحون هم اولایک علی هدن رب و اولایک هم له تعریف ته خبر شعر او بل توسید ته فصل شعر توسید ته چا توسید ته فصل سمانه یعنی ضمیر فصل من کې راوړل شوی دی چې راوړل شوی دی ضمیر اولائک علی هدى من ربهم واولائک هم المفلحون نو په منځ کې توصیف ته ضمیر فصل شوی دی لاظهار قدرهم د وجه د اظهار د قدر د خلقونه ا د وجه د ترغیب نه فی اقتفاء اثرهم په اتباع اثر د دې کې په اتباع یعنی مطلب دا رې چې د دې په اصل دې په طرز طریقې باندې تاسو روانو ته ځکه دا خلک چې مفلح وقد تشبث به الوعیدیه نو د دینه دا خبره معلومه شو چې کم یو کس اقامت الصلاتونو کا یا بلونو کا یا بلونو کا یا بلونو کا دا خلک مفلح دي کدا خلک غیر مفلح دي ا خلک غیر مفلح دي دا پته څنګه ولګیدل نو غیر مفلح دي یعنی مطلب دا چې دی با جهنم کې امي شي دی به څنګه جهنم کې به د دې خلود وي ځکه الله تعالی په خپل اعلی هدن او مفلحون په اولایکه کې باندې کړل اولایکه کې اشاره ده صفات ہوتا نو چا کې چې دغه صفت او صفات خو علی هدنا مفلحون او چا کې چې دغه صفات نه ها نو هغه بیا علی هدنم نه دي او کس مفلح او کامیاب هم نه دي نو کم خلک چې تاریکی نموزي یا نوري نو دا خلک وې د دې به خلود په کم ځای کې دا خلود اهل قب دا په عذاب کې وي د دې خلود به په کم ځای کې همیشه وي په عذاب کې په دې سره سني ولنه دلیل ته پوه شئ مولانا وقد تشبث به الوعیدیه وعیدیه او تشبث کړل به په خلود په دې آیا فی خلود الفساق چې په همیشوالی د فاسقانو کې من اهل القبله د اهل قبله او فی العذاب په عذاب کې ورد دا خبر رات شوی دا بان المراد بالمفلحون الكاملون فی الفلاح ويلزمه عدم کمال الفلاح لمن ليس على صفتهم لا عدم الفلاح له راسا نو د دې نه جواب شعر حاصل له جواب دار چې اولایک هم المفلحون کې خالف لام دي کنه او مراد د فلاح نه فلاح کامله ده نو معنا دا چې دا مذکور کارونه چا کول نو دا مفلح کامل مفلح او چا پاری کې نقصان کاو نو هغه مفلح ناقص هغه مفلح ناقص دا معنا شو کنه یعنی کمال فلاح پدې کې باندې کمال د دین نفي د چا چې دا کارونه نه کړه نو نفي د مطلق فلاح ته نه معلومیږي بلکې فلاح کامل منتفي شو فلاح ز کامل منتفي نو کوم سره چې فاسق دی نو د فاس دی اوس مفلح نه دی د سنه چې مفلح نه دی مفلح دی خو مفلح کامل نه دی مفلح دی خو مفلح کامل نه دی نو څوک چې داسې قسم کارونه کوي کنه د سمو چې دی به همیشه وسالته نه دام مفلحین دي اعمالو کې چې فرق یا عقیده صحیح خو مفلحین کاملین دي مفلحین کاملین دي تشبث کړل په دی وعیدی او په خلود د فساق او کې د اهل قبلاونه په عذاب کې ورد دا خبره رد شعر چې مراد مفلحین سره الکاملون فی الفلاح چې کامل په فلاح کې والزمه لازمیږي د دې سره عدم کمال ده فلا لمن ليس على صفاتهم چې د دې په صفت باندې نوي څوک چې په دغه صفاتونو موصوف نه یای کې کمال نشته لا عدم الفلاح له راس دا معنا نه چې راسن اړو سره د فلاح شته نه فلاح خوشته کلمه ویل لا عقاید سیدی او فلاح کاملی نشته صلی الله علیه وسلم